انه هو زمير او هر زمير شخص مرجع غواړي د دې په مرجع کې چې کوم دا لکه دوه احتمال دي یو دا چې دا راځي چې علم او علم په معنا مصدري سره والی په معنا څه سره مصدري سره او معنا د علم دا مستن دا مستن یا څه دوم دا چې انه ضمیر علم تراجی شي خو په معنا مصدری سره نه بلکې مراد امداد نه معنا مصدری او نسی مراد شته په کې نه پوي یو د علم خپل معنا چې دانستان ده یو د دې مصداق ده په خارج کې فرد ده یو چې دا معنا مصدری ده یو نظر مصداق ده تعلیم ما هو هله دا او د ظرف سره مصداق خو شو مسله نو یو علم په معنا سره یو د دې علم مصداق ته چې په هغه سره معلوم او په زندل شي او هي مثلا یو الحق انه ضمیر علم تراجی شي په معنا مصدری باندې نو بیا دا خبره بالکل حق چې ول حق انه من اجل البديهيات ولی علم په معنا مصدری سره دا معنا اذا چې د عالم او د معلوم نه دا اوجي ضرب د انا معنا مصدري ده او د مضروب نه معلومي که ضارب نه هم ضرب نه راځي که مضروب نه هم ضرب نه راځي نو علم معنا مصدري انتزاعي ده د عالم او د معلوم نه رامنتزا کېږي او قانون دا ده چې معنی ضایعه دا خارج کې وجود نه لري چېرته وجود لري ذهن کې او په دې باندې ضروري لکه وراره هم پوهېږي هلکه چې علم په ذهن کې خارج کې دانستان په ذهن کې وي دا د خارج کې که خارج کې موجود ده څوک موجود ده عالم موجود ده او معلوم او کنه بلی لیکن کار په دې کې به خراب چې عام تنقیح حقیقت عصیر جدا د دې کې کار خراب ده ولی حقیقت په معنا ده کنه باندې بیا معنا نه چې کنه د مانا مصدري دا عصير ده نو دا عصير ده ويمه نه غير عصير ده هم نو ویلې چې علم دا مانا مصدري مانا انتزاعي ده او معنی انتزاعیه چې کوم دي دې باندې هر څو کې خارج کې موجود نه وي په خارج کې څه موجود طرفین ظالم او مظلوم موجود په خپل ظرف ځکه موجود او په دې باندې برها ځکه چې په مصداق د علم ده په مصداق د علم نزاع ده او کوم څیز کې چې نزاع وي هغه څیز هلته که بدیهي وي خفي وي یو د الله علم ده یو د ممکناتو علم ده د الله په علم کې اختلاف ده ځکه د الله علم مصداق ده لکه علم د پاره دی چې کوم علم په مثل وخت دانستان یو خو علم د چا ده د الله او په دې کې خلک وایي چې علم د الله ده د الله ده دا له متأخرینو مذهب دی او د قاضي محمد مبارک مذهب دا یو اته ارسطو ابو علي ابن سینا او فارابي هغه وایي چې علم دا صور د ممکناتو موجوده ودي چې قائم دي په ذات ته چا پورې نو دوی د د څور ممکنات چې دي د دې صور قائم په چا پورې دي په ذات ته علم به په دې ممکناتو ذکر راځي نغوی علم جالا سره سور ته ممکنه په چا پورې دي په ذات تعالی خو لا هغه مذهب دا چې دغه د خدای علم ده لا خدای کړه نه چې نه علم دی الله چې کوم دی دا ممکنات ته لکوي موجودات من غیر انها وتأخر تصور ممکنات موجود بما هو موجود دي دا ممکن بما هو ممکن دا الله ته دی علم ښاغلی بال وايي چې نه اصل کې د عقل چې کوم ده دې ته ټول صور د ممکناتو باندې د علم په صور د ممکناتو د علم عقلي فعال یا د عقول عشره او عقل فعال عقلي لکه عقل ده او اکثر العقل فعال ته لکه خطوفي د خلاف دي د نور د الله په علم کې څوره اختلاف راځي چې نزاع علی لکه په مصداق اسانه لکه بدیهي څخه خفي څه خفي یاد نه او همدغه شان چې کوم الرحمن مختار د ممکنات علم کې اختلاف ده موږ تاسو علم کې سره څو کوي چې علم هغه عبارت ته حاضر اندل مدرک بیا چې دا حصول په ذهن کې راځي په دې کې اختلاف ده څو په رسول اشیاءها بانفسها لکه حق ده رسول اشیاء باشباهها چې کوم ده لکه حق ده او دې مالها او مالها تاسو خدمت کې لکه دې ته یو دلیا کله لري اه تحقیقات تاسو یې مثلا وخبره خو پوه شي نو نو ته څنګه وایې چې والحق انه حق ولا چې انه دغه مصداق عند الادبیات نو خدای مثال دی نو نو موږ وایو چې د ضمیر اول راجع چا ده خو په معنا مصدري سره نو موږ وایو والحق حق دا چې انه انه د علم په معنا مصدري سره او دا بالکل او العام تفسیر حقیقته هی د بالکل استعلال تر راجع کې موږ وایو بالکل علم راجع خو په اعتبار ده مصداق سره تاویږي دلته مطلب دا دی چې نام تلقی حقیقت یا نام تلقی والا کې کمی هی نعم تلقی والا کې حقیقت نعم تلقی هو مصداقه